ځینې هغه کسان دي چې یوازې د آخرت فکر ورسره وي او په دې عقیده وي چې دائمي ژوند د آخرت دی که چیرې هغه ژوند هوسا وي نو هغه کس به نیکبخته وي او که هغه ژوند ستړی وي نو هغه انسان او هغه کس به بدبخته وي نو دی یوازې او یوازې شپه او ورځ ستړیاوې، زحمتونه، تکلیفونه پر ځان باندې تېروي د دې لپاره چې د خپل د آخرت ژوند اصلاح کړي او الله د ځانه څخه راضي کړي، په آخرت کې د عذابونو، دوزخونو، تکلیفونو، ستړیاوو څخه ځانونه خلاص کړي، دا یو ډول خلک دي. ځینې کسان داسې دي چې یوازې د دنیا فکر ورسره دی، اخرت یې هیر وي، هیڅ د اخرت فکر په ذهن کې نه ورته راځي او نه د اخرت لپاره کار کوي، نه لږه او نه ډېره ستړیا پر ځان باندې د دې وجې څخه تېروي چې آخرت مې جوړ سي د آخرت ژوند مې سم سي دائمي ژوند مې سم سي الله راسه راضي سي د دوزخ د تکلیفونو څخه خلاصم او په آخرت کې جنتونه ترلاسه کم دا هیڅ فکر نه وي ورسره او دریم ډول هغه کسان دي چې د دوی سره د دنیا او د آخرت دواړو فکر وي اخرت ئې یو مقصودي شی ګڼلی وي او د اخرت ژوند ئې هغه خپل تر ټولو مخکنی مقصد بللی وي په دنیا کې ژوند کوي د دنیا ضرورتونه د ضرورت او د اړتیا په اندازه پوره کوي دا دریم ډول خلک دي د دې ټولو په منځ کې الله جل جلاله فیصله کړې ده په قرآن کریم کې فرمایي من کان یرید حرث الاخرة نزد له فی حرثه وایې هغه څوک چې د آخرت د کښت کولو اراده لري او په دې فکر وي چې د آخرت ژوند مې جوړ سي نو کم کښت چې انسان د آخرت لپاره کوي کمه تحفه او توشه چې د آخرت لپاره برابروي الله فرمايي، وَيَنْزِدْ لَهُ موږ د ده دغه نېکي او دغه توښه ورزیاتوو من جاء بالحسنة فله عشرة امثالها چا که په یوې نیکۍ سره راتګ وکړي نیکي حتما د آخرت لپاره توشه وي الله وایي د دغه یوې نیکۍ بدله به ده ته د لسو نیکۍ او لس بدله ورکول کیږي آن تر دې چې په حدیث شریف کې تر اوو سوو درجو پورې لا راغلي دي چې یوه نیکي به یې په اووه سوه نیکۍ بدلېږي نو څوک چې د آخرت د کښت و کروندې یا د آخرت لپاره د توشې برابرولو په فکر کې وي الله وایي موږ د ده په دغه توشه کې برکت اچو د ده دغه توشه او دا مخکې چې ترتیبات ده استولي دي په هغه کې موږ زیادت راولو او ومن کان یرید حرث الدنیا نؤته منها وما له فی الاخرة من نصیب د چا سره چې د دنیا فکر وي په دې ستړیا اخته وي چې څه ډول د دنیا ژوند جوړ کړي څه ډول په دنیا کې خپله شتمني او پیسې ډېرې کړي نو څومره زحمت چې یې ایستلی و په هغه اندازه الله وایي موږ هغه د ده په لاس کې یو شی ورکوو مګر وما له فی الاخرة من نصیب په آخرت کې د داسې چا لپاره برخه نسته نو هغه کس چې یوازې د آخرت فکر ورسره وي او یا د دنیا فکر د ضرورت په اندازه کوي خو مقصود یې آخرت ګڼلی وي الله جل جلاله دغه کس کامیاب بللی وي او دغه کس ته یې بهترین انسان ویلی دي او د دغه انسان سره وعده کړې ده نو دا کس بختور دی همدا ډول په دې موضوع کې چې انسانان په ژوند کې کم فکرونه لري یا څه زحمتونه او ستړیاوې پر ځان باندې تېروي په دې اړه ډېر نبوي احادیث هم راغلي دي د هغه کسانو په اړه هم بیان راغلی دی چې په ژوندانه کې د دنیا د ډیرولو، د پیسو د ډیرولو، د دنیا د عایشاتونو او د دنیا د خواهشاتو او ضرورتونو د پوره کولو لپاره ستړیاوې، زحمتونه، تکلیفونه پر ځان تیروي، د هغو په اړه هم نبي علیه السلام خپلې لارښوونې کړې دي. د هغو کسانو په اړه یې هم لارښوونې او ارشادات فرمایلي دي چې هغه د آخرت په فکر کې وي، او د الله رضا یې مقصود وي او د آخرت د ژوند جوړول یې مقصود وي د هغو په اړه یې هم ارشادات فرمایلي دي ځکه د عالم دا د الله دی الله جوړ کړی دی اسمانونه الله پیدا کړی دي مځکې الله پیدا کړی دي په مځکه کې په میلیاردونو ډولونه او شمیرونه مخلوقات الله جل جلاله د مختلفو انواعو څخه پیدا کړي دي دا د الله قدرت دی الله پیدا کړي دي الله یې فنا کولی سي او همدا ډول د مځکې او د اسمان په منځ کې چې کوم شیان دي یا د مځکې پر نس په نس کې چې کوم شیان دي یا د مځکې پر سر چې کوم شیان دي چې قلم پسې راواخلې هیڅ قلم یې نشي کنټرولولی او نه یې قابو کولی شي دا ټوله د الله دي او الله هغه قادر ذات چې په هر آن باندې یې له منځه وړل وغواړي ډېر ژر یې کولی شي نو د یو داسې واکمن په باچهي کې اوسېدل د یو داسې بادار په بندګي کې اوسېدل او بیا د هغه څخه مخالفت کول دا جهالت دی هیڅ امکان نه لري د الله یو مخلوق لره چې د الله په واکمني کې ژوند کوي د الله تر خدایي لاندې ژوند کوي او دی دې مخالفت کوي دی دې د شیطان پر لاره باندې ځي شیطان چې څه ورته وایي دی دې هغسې کوي حتما به ګرفتار کیږي او حتما به په عذاب باندې مبتلا کیږي مګر که هغه بادار خپل رحم باندې وکړي دا بیا بېله خبره ده او د دې لاره هم نسته چې یو څوک وایي زه د الله د باچهۍ څخه وځم یوه بلې باچهۍ ته ځم بله باچهي نه سته په عالم کې او نه یو انسان تللی سي نو الله جل جلاله د دغه خپلو بندګانو د پرمختګ او کامیابۍ لپاره دغه لارښوونه وکړل چې انسانه که ښه ژوند غواړې که نعمتونه غواړې د آخرت لپاره ګټه کوه د دنیا لپاره ګټه کوې دا پرېږده لږ یې که د آخرت لپاره ګټه وکړه هغه ستا لپاره ښه دی دا د الله لارښوونه ده او د الله مشوره ده تا ته د کې په یو حدیث کې راځي عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى حضرت مغفل بن یسار رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی و ای انسانانو ستاسو رب تاسو ته یوه خبره کوي ستاسو خدای تاسو ته یوه خبره کوي او یوه مشوره درکوي ستاسو د ګټې په خاطر باندې او الله جل جلاله ستاسو په اړه یوه پرېکړه کړې ده هغه دا ده یقول ربکم ستاسو رب وایي و ای د آدم زویه ای انسانه ځان و عبادت ته زما فارغه که الله درته وایي و ای انسانه ای د آدم زویه زما د عبادت لپاره ځان فارغه که ستا زړه به زه د غنا او شتمنۍ در ډک کم او په لاس کې به دې رزق دله درکم ځینې کسان داسې سته چې بیخي ډېرې پیسې لري مګر حرص یې په زړه ننوتلی چې یوه افغانۍ تاوان ورسېږي بس لکه کور چې تباه سوی داسې داسې به بد حالت او شپه او ورځ به پیسو پسې ورکې وي ځکه زړه یې وږی زړه یې مسکین وي که پوښتنه ځینې وکړي چې دومره ته پیسې ډېرې لرې دا ستا په ژوند کې خلاصولی شې چې هر څه په وکې خلاصولی شې یا ستا اولادونه یې خلاصولی شي یا ستا لمسیان یې خلاصولی شي یا نو ولې ځان ستړی کوې ولې دومرې ستړی ولې دې ځان باندې شپه او ورځ یوه کړې ده دی وایي یار نه کېږي داسې نه وي چې دا پیسې راڅخه ولاړې شي د دا سړي په زړه باندې مفلسي او مسکنت ورننوتلی دی چې دا ټوله دنیا د دسې بیا هم دی نه مړېږي وایي کاشکې یو څه نوري وای کاشکې یو څه نوري وای الله وایي و ای انسانه که تا زما د عبادت لپاره ځان فارغه کړي نو زه به ستا په زړه باندې شتمني او غنا درننه باسم چې هیڅ نه لرې بیا به دې هم زړه پوړی وي او دا به وایې چې زه هر څه لرم او یوازې به دې نه پرېږدم چې یوازې به دې زړه غني وي ته به نو شی نه لرې الله وایي ستا په لاس کې به حتما زه رزق دله درکوم د لوږې به دې نه وژنم داسې به نه کوم چې ته به د لوږې او تندې تکلیفونو سختۍ سره به ملګری یا حتما به الله وایي زه رزق دله درکوم یا ابن آدم لا تباعد مني وای ای د آدم زویه ای انسانه ته زما څخه مه لرې کېږه الله و خپل بنده ته وایي وایي زما څخه مه لرې کېږه که زما څخه لرې سوې عبادت دې پرېښوئ ستا په زړه به زه فقر و مسکنت درننه باسم چه هر څومره ډیره دنیا او پیسی تا لره راست ته به دا وایه چه هل من مزید هل من مزید آیا یو څه نورې پیسې سته چه زما وای ته به په دنیا کې هیڅ اړتیا نه لرې منګر بیا به دې هم دغه د مسکنت ناجوړي په زړه نه نوتلي اریان دریان به یې چې څه ډول پیسې پیدا کم او څه ډول یې ډېرې کم او بل به دا وکم ستا لاس به د دنیا په کارونو باندې اخته کم شپه او ورځ به سرګردانه یې د ورځې به هم ستړی د شپې به هم ستړی په کارونو به اخته یې سرګردانې به تا لره بیخي ډېره وي نه به دې د خوب اندازه معلومه وي نه به دې د خوراک اندازه معلومه وي نه به پر خوراکونو باندې خوند اخستلای شئ او نه به د قریبانو د دوستانو سره پر ناسته او ولاړه باندې خوند اخستلای شئ فکر به دې هم مشغولوي لاس به دې هم مشغولوي ستړی سرګردان او لالهانده به دا د لرېوالي علامه ده څوک چې د الله څخه لرې سي الله یې دغسې ستړی کړي شپه ورځ ورک ورک کړي یوه میاشت په یو ملک کې بله میاشت په بل ملک کې وي یوه میاشت په خپل کور کې وي دا د هغه کار نتیجه ده چې څوک د الله څخه لرېوالی اختیار کړي دا د الله وعده ده چې د انسان سره کوي په بل حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ما طلعت شمس قط الا بعث بجنبتيها ملکان انهما يسمعان اهل الارض الا الثقلين دغه حدیث ابي دردا رضی الله عنه روایت کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای هر ورځ چې لمر راخیشي یو دوی ملائکه د لمر د راختلو سره راپورته سي او په دومرې لوړ اواز باندې خبرې کوي چې ټوله مخلوقات یې اوري یوازې انسان او پیری یې نه اوري نور یې هر مخلوق اوري په خپلو خبرو او په خپلو نارو کې دا خبره کوي یا ایها الناس هلمو الی ربکم ای انسانانو! د خپل رب و لوري ته راسئ، د خپل رب و طرف ته راسئ، که چېرې تاسو لږ مال پیدا کړي چې ستاسو کفایت او بسوالی په وسي، دا ډېر بهتره دی تر هغه مال چې ډېر وي او تاسو په مشغوله یاست، سرګردان او لالهانده یاست، شپه او ورځ د حسابونو و د ځغاستو و د ټلیفونونو څخه نه یاست خلاص، دا تر هغه ډېر ښه دی. بیا نبی علیه السلام زیاته کړل وایي هیڅ یوه ورځ لمر نه لویږي مګر کله چې لویږي یو دوې ملائکې راواستول سي بیا په لوړ اواز باندې دا دعا کوي اللهم عجل لمنفق خلفا وعجل لممسک تلفا دا دعا کوي و ای خدایه هغه څوک چې نفقه ورکوي هغه څوک چې مال د الله جل جلاله مسکینانو ته مصرفوي ای الله و هغه ته بدل ولا ورکې او ډیر ژر یې ورکې او هغه څوک چې د مال په ډیرولو باندې اخته وي او کوشش کوي چې څه ډول یې ډیر کی او څه ډول یې د ځان په مل کې راولي یا الله ته ډیر ژر د داسې چا مال هلاک وګرځوې دا د ملایکو دعا ده هغه څوک چې د الله په لاره کې مال مصرفوي هغو ته د ملائکو دعا دا ده چې ای خدای ډېر ژر ای بدل ورکې او هغه څوک چې د الله جل جلاله د لارې څخه مال را منع کوي د الله مسکینان او هغه کسان چې الله ناداره ګرځولي دي اړمن کسان یې ګرځولي دي د هغو څخه مال راګرځي دده تر خپلې اندازې ډېرې بیا یې هم نه ورکوي، ملایکې دې کسانو ته ښرا کړې ده، وایي، ای الله! د داسې چا مال هلاک او تباه وګرځوه. دا په دنیا کې قانون دی چې څوک دومره مال ولري چې تر حاجت یې بلابود وي او د الله په لاره کې یې مصرف کړي، نیت یې ورسره جوړ وي، د ریا لپاره نه وي، د یو بل مقصد لپاره نه وي د احسان لپاره نه وي اوس خو دغه بدبختۍ ډېرې دي یو څوک و یو چا ته چې مال ورکوي د دې لپاره یې ورکوي چې خلک راته ښه سړی ووایي چې پلانکی سړی ډېر ښه دی دومره ښه مال مصرفوي د الله په لاره کې یا یې مسکینانو ته ورکوي او یا یې د دې لپاره خیرات او زکات وله ورکوي چې د ده مقصد په پوره سي یعنې په هغه باندې د ده یو کار بند وي نو دی مال وله ورکوي یا تحفه وله ورکوي یا د صدقې په نوم یا د زکات په نوم یا د خیرات په نوم تر څو خپل کار په در سره کړي او یا یې د دې لپاره وکړي چې د ځان ماتحت یې جوړ کړي هره ورځ خپل احسان پر اچوي ګوره ما تا ته دونه مال نه و درکړی ستا سره ما دغه او دغه ښه نه وکړي نو د یو چا چې نیت جوړ وي د ریا په نیت نه د احسان اچولو په نیت نه او د هغه د زیرولو یا د هغه څخه د یو بل مقصد پوره کولو په نیت نه وي دغه انسان ته حتما او یقینا الله د هغه مال بدله ورکړي ځکه الله هم وعده کړې ده او د ملایکو دعا هم ده زموږ او ستاسو خلک چې په ټولنه کې وګوري یو څوک چې نیک سړی نو ورته وایې دعاوې راته کوه دا نو ولې ځکه که هغه سړی نیک وي نو دی وایي چې د نیک سړي دعا ښه قبلیږي او یو نیک سړی چې وویني ډېر کوشش کوي چې هغه نه کې زهیر ځینې بیریږي وایي داسې نه کې شراره ته وکړي دغه انسانان چې ته نیک بولې یا یې بد بولې یا د دعا پوښتنه ځینې کوې یا یې د شرار څخه ځان ساتې د دې علم خو د الله سره دی چې آیا دا به واقعیت رښتیا هم نیکان وي او که به بدان وي هیڅ چا پر تندې نه دي لیکلي چې څوک نیک دي څوک بد دی یوازې ته د علامو څخه معلومه یې او ملائکې د الله هغه مخلوق دي چې واقعا نیکان دي په دې کې هیڅ شک نشته یوه ذره او یوه لحظه د الله نافرماني نه کوي او نه یې کړې ده یوه لحظه د الله څخه د الله د عبادت څخه په بل کار اخته کیږي نه نو داسې څوک چې تا ته دعا کوي یا سرا کوي د دې په قبلولو کې به نو بیا څه شک وي هیڅ شک نشته په بل حدیث کې راځي وروي عن أبي درداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أفشى الله ضيعته وجعل فقره بين عينيه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څخه روایت دی چې نبی علیه السلام فرمایلی دی و ای انسانانو تاسو د دنیا د کارونو څخه خپل زړونه را فارغه کی خپل ځانونه را فارغه کی شپه او ورځ د دنیا په کارونو کې بوخت او اخته مه اوسېږئ بلکې د الله و عبادت ته هم وخت ولا ورکړي او د دنیا کارونه یو لحظه د خپلو فکرو څخه وباسي داسې نه لکه زموږ خلک خوب ویني د دنیا په کارو اخته یي ځکه خدای ټوله ورځ د دنیا په کارو اخته دی د هغه کارونه باندې خوب هم سي کم کسب چې د ورځې کي په هغه کسب کې ټوله شپه هم اخته یي کله چې ماښام پر ځای پرېوځي هم د دنیا فکرونه ورسره وي چې څو پیسې مې پر چا باندې دي څو د چا را باندې دي څنګه به په دې کاروبار کې ترقي وکم او څنګه شاته تللی یم او پر مانځه باندې چې ودرېږي هم د دنیا فکرونه ورسره وي پر خوراک باندې هم د دنیا فکرونه وي په مجلسو بانډارو کې چې کښېني هم د دنیا خبرې دي په کور کې چې د اولادونو او د کورنۍ د غړو سره کښېني هم د دنیا بحث دی نو د یو چا چې شپه ورځ هغه عبادت چې د یمازې عادت هغه لا د دنیا د فکرونو څخه خلاص نه وي دې ته نو فراغت نه وایي نبی علیه السلام وایي تفرغو ځانونه فارغه کړي دغسې مه کوئ لکه تاسو چې کوئ وایي څومره چې مې تواني د دنیا د کارونو څخه ځان فارغه کړي او هر هغه څوک چې د دنیا کارونه مهم وګڼې، لوی ئې وګڼې، الله جل جلاله به د ده کارونه پاشي پاشي، د دنیا ستړیاوې به ئې پاشي پاشي، اکثره وخت به داسې وي چې دی یو کار سموي بل کار به ورته پېښېږي، بل کار چې سموي بل کار به ورته پېښېږي. داسې به یو دوې درې ورځې نه کي تېر چې یاره نن نو هېڅ کار نشته د دنیا کارونه خپله منظم روان دي حتما به دی په یو کار اخته وي هېڅ به نه وي فارغ ستړی به وي زړه تانګی به وي فکر به یې بند وي نور به پسې ستړی کېږي ځکه خو دنیا د مقصودي شی ګڼلی ده الله د هغسې پکښې ستړی هم کوي او ومن كانت الآخرة أكبر همه جعل الله عز وجل له أموره او که څوک د آخرت مقصد مهم وګڼي، الله به د ده کارونه ټوله ور تر سره کړي. هر کله چې یې اړتیا پېښه شي، هر کله چې یې ضرورت پېښ شي، الله به یې د یو داسې لارې ور خلاص کړي چې د ده به هېڅ پام او فکر نه وي او الله جل جلاله به یې په زړه باندې غنا ور ننباسي، په زړه به یې شتمني ور ننباسي، هېڅ دا حرص و فقر و بدې ورځې دا به نه کړي. دا د دې نتیجه ده چې څوک د اخرت ژوند مقصودي وګڼي او د دنیا ژوند مقصودي ونه ګڼي وما اقبل عبد بقلبه الى الله عز وجل الا جعل الله قلوب المؤمنین تفد الیه بالوده هر هغه څوک نبی علی السلام فرمایي وای هر هغه څوک چې په خپل زړه کې د الله سره محبت کوي خپل زړه د الله و طرف ته مایل کړي الله جل جلاله به د ده محبت د مؤمنانو په زړو کې واچوي د مؤمنانو به د ده سره محبت وي او نور مؤمنان به پر ده مهربانه وي پر ده به رحم کوي ځکه چې ته د الله سره محبت پیدا کې د الله محبت ستا سره دی او د الله د بندگانو محبت ستا سره دی زړونه د الله په قدرت کې دي وکان الله عز وجل الیه بكل خیر اسرا او الله جل جلاله به د ده سره داسې کړه وکړي هر یو د خیر کار چې پیدا سي تر ټولو مخکې به هغه د خیر امتیاز ده ته ورکوي ځکه دا په دنیا کې قانون دی که په دنیا کې یو مثال ورته کښېږدو یو سړی چې یو امیر ته یا یو والي ته ډېر ورنږدې وي چې په هره اندازه ورنږدې کېږي او په هره اندازه چې د ده ورسره محبت وي د هغه امیر هم ده ته ډېره توجه وي نو که یو امتیاز وي والي هغه امیر هغه باچا یو هغه چا ته تر ګردو مخکې ورکوي چې د ده ډېر ورسره محبت وي نو چې ستا د الله سره محبت وي یو خیر چې وي الله جل جلاله یې اول تا ته دله درکوي او که شر پېښ سو اول الله تا ځینې ساتي ځکه خو تا الله ته ځان نږدې کړی دی او په بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي انه من تكن الدنيا نيته يجعل الله فقره بين عينيه دغه حدیث هم په مفهوم کې هغه حدیث ته ورته دی نبی علیه السلام فرمایي وایي هر هغه څوک چی په نیت کی ئې دنیا وی، دنیا ئې مقصودی شی وی، الله جل جلاله به ئې فقر او مسکنت په سترګو کی ور وګرځی او ستړی او ستومانه به ئې د دنیا په کارونو وګرځی او چه هر څومره ستړی سی، الله وایی، وای هغه اندازه مال به ده ته ورکول کیږی چی د ده لپاره په تقدیر کی ټاکل سوی وی او که یو چا خپل مقصد آخرت وګرځاوه نبی علیه السلام فرمایي وای الله جل جلاله به یې د سرګردانۍ څخه هم خلاص کړي او هغه ټاکلې اندازه مال هم حتما الله درته ورکړي یوازې او یوازې فرق یې دا دی چې هغه څوک چې دنیا مقصودي وګڼي د هغه په زړه به فقر او مسکنات ورننوځي او همدا ډول به ستړي سرګردان او لالهاندې وي او هغه څوک چې مقصودي شی او په نیت او په زړه کې آخرت د ځان لپاره انتخاب کی د هغه کس لپاره به الله جل جلاله په زړه باندې شتمني او غنا ورننه باسي د دنیا د ستړیاو د تکلیفونو څخه به اخلاص کی نو یوازې او یوازې د انسان په نیت او مقصد پورې اړه لري که چیرې یو څوک دنیا مقصودي ګڼي ستړیاوې بیا بلابود وي او ګټه به هم نه یي کړې او که یې څوک اخرت مقصودي ګڼي اندازه به یې هغه اندازه وي تاوان به یې نه وي کړی دوې ګټې به لابد به یې کړي چې زړه به یې الله په غنا ورډک کړی وي او بل دا چې د دنیا د ستړیا او سرګردانۍ څخه به الله خلاص کړي په بل حدیث کې راځي چې عمران بن حسین رضی الله عنه روایت کړی دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي هغه څوک چې خپل ځان الله ته وسپاري د دنیا سره مخه ښه وکړي او ووایي چې یا الله زه د دنیا ضرورتونه پوره کول غواړم یا الله ته به یې راپوره کوې ته زما الله یې ته زما خدای یې ستا رضا ما ته مقصود ده او د دنیا کارونو به زه په هغه اندازه کوم چې ته راته اجازه کوې نو وای الله جل جلاله به د ده ټول تکلیفونه ایسته کوي او هر اړتیا چې پېښېږي حتما به یې الله پوره کوي او که یو چا د دنیا لپاره ځان ستړی کاوه د پیسو پیدا کولو لپاره ځان ستړی کاوه څه چې په لاس ورتلل هغسې یې کول نو الله پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي الله پاک یې دا دنیا ته ورپرېږدي چې ونیسه ته نو څه کوې تا او مال و دنیا نو څه سره کوئ څومره اندازه مال ډېری او کومې ستړیاوې درته راځي د کومو ستړیاوو څخه ځان خلاصولی سه بیا هیڅ مسؤلیت پر الله باندې نسته د داسې چا او بل حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایې هغه چا که خپل مقاصد مقصد یو مقصد وګرځاوه الله جل جلاله به د ده مقصد چې د آخرت مقصد یې هغه به الله ورپوره کړي او الله به یې کفایت وکړي او که چا خپل مقصد مقصد د دنیا وګرځاوه نو لم یبال الله فی ای اودیه الدنیا هلک بیا نو الله د دې چا پروا نه لري وایي ستا پر دنیا توکل دی پر دنیا دې عقیده ده پر دنیا دې باور دی نو ته پوسه کار دې پوسه په هره شله کې چې هلاک سو هلته به هلاک وي نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو ته د خیر او د عافیت توفیق را نصیب کړي چې آخرت مقصود وګڼو او د دنیا د ستړیا او تکلیفونو څخه ځانونه خلاص کړو دا خو ښکاره خبره ده چې د هر چا په تقدیر کې هر څومره مال لیکلی وي تر هغه اندازه نه زیاتولی سي او نه کمولی سي یوازې او یوازې نو په تا اړه لري چې ته دنیا مقصودي شی ګڼې او که آخرت که د دنیا مقصودي شی وګڼل مال خو به هغه وي زیادت خو نه شي پکښې کولی مګر تاوانونه به دې کړي وي او که د آخرت مقصود یې وګاڼه نو الله جل جلاله به د هغه تر څنګ چې هغه ټاکلی مال خو به درکوي د دنیا د ستړیاو څخه به دې هم خلاص کړي د الله رضایت به هم ستاوي او داسې نور وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين